ما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون د حضرت یوسف علیه صلات و سلام واقع ده بس داغه د واقع اخري مرحلې دي بس سرته رسیږي قافله و د روڼو حضرت یوسف ورته ځان وښو چې زه یوسف یم ستاسو ورور یم دا هر څه وشو او بیا ورته وایي چې هغه بانډو کې تاسو پراته یې نو داسې چل وکړئ چې د هغه ځای نه بس راشي او مصر ته راشي وی باباجي څنګه او تاسو ویلو وی باباجي سترګې مبارکې چې دي هغه دغه شوي دي ستا د خفګان د وجې نه ژړا کوله کوله نظر یې پریښی دی وی ښه زما دا کمیس والی د ځان سره یوسې او د باباجي په سترګو یې ورواچوې الله به یې روغ کړي دا کمیس دی واغشتو قافله روانه شوه چې روانه شوله ولما فصلت ولما فصلت العیرو کله چې جدا شوله قافله د مصر نه ووته د مصر د آبادۍ نه جدا شوه ووته ولما فصلت العیر هر کله چې جدا شوله قافله نو داسې ډیر مزل دی خالی د مصر نه ووتل الله تعالی په خپل قدرت سره د دې کمیس کې چې دی د یوسف علیه السلام د بدن بویو دا بوی الله هغه کنعان ته ورسو او د حضرت یعقوب په سنګو باندې ولګید چې وای دا خو د یوسف دغه دی دا د هر سړي که ستاسو خیالي نو دا جامې خپل بوی که ستاسو خیال یې دا واړه ماشومان نه دي دوی ډېر بدي دوی اکثر چې د چا دغه معلوموي څادر یا بل څه وایي دا د پلاني دی دا بوی کوي نو الله تعالی د حضرت یوسف د کمیس بوی هغه کنعان ته ورسو قال ابوهم اوی پلار د دوی چې هغه حضرت یعقوب علیه السلام دی څه وایي انی لا اجدو یقینا زمومما انی لا اجدو یقینا زه مومم ریح یوسف بوی د حضرت یوسف ما ته د یوسف بوی راځي دا اوس د الله نظام دی حضرت یوسف په خپله باندې کنعان سره نږدې دشته ده په هغې کې هلته کې کوی کې پروت دی ناراضي والله چې الله ته منظوره نه ده او بیا چې دی هغه مصر ته تللی دی د مصر نه د هغه بوی نه راځي او چې کمیس یې وله ورکه او د مصر نه ووته د کمیس کې کم چې د یوسف بوی و هغه معمولي بوی چې هغه موږ ته دلته هم نه محسوسیږي هغه بیا الله دغه ته ورسو د الله نظام دی انی لاجدو یقینا زمومم ریح یوسف بوی د یوسف اصل کې دا زاړه نه دي کور کې اکثر که دینداره مي خو هر څوک یې بېعزته کوي هغه داسې خبرې وکړي چې هغه د دوی د دغه نه د ذهن نه خلاف نو دی ورته وایي زمومه بوی د یوسف لولا ان تفندون که چېرې تاسو نسبت نه کوئ زما عقل خرابېدو ته فنت عربی کې دې ته وایي چې د زوړوالي د وجې نه د سړي عقل خراب شي لولا تفندون لولا ان تفندون که چېرې تاسو نسبت نه کوئ ما ته د عقل د خرابېدو چې باباجي عقل دې کمزورې شوی دی یوسف او یوسف او یوسف به خوري همدقسې وشو قالو نو دی کور والا ورته ووې چې دا څوک په کور کې وو تالله قسم په الله باباجي انک یقینا ته چې لفی دلالک القدیم ته یې په هغه خطایې پخوانې کې انک یقینا ته چې لفی دلالک القدیم د دلال معنی کوې خطایي ته یې په هغه خطایې پخوانۍ کې د پخوا نه هم دقسې په غلطۍ کې یوسف دی او یوسف دی او ژوندی دی او دا دی او دا دی دلته د باندې بوی ولګېد دلته د قافلې چې دی د ده دغه راغشتی دی کمیس چې دا به باباجي له وړو تاریخ کتابونو کې دي د یوسف علیه السلام رور دی یهودا نامه ده یهودا هغه رونو ته وایي رونو هغه د خفګان کمیس نو چې هغه موږ په وینو کړی و یوسف هم دغه ته وغورځو کوی ته او هغه په وینو لړلی کمیس چې دی هغه تاسو په ما باندې یوړه باباجي له چې دا پلار له یو څه چې دغسې ستا زوی دغه خوړلی دی شرمخ نو چې هغه کمیس هم وړی دا به په ما ماله راکوی چې اوس د خوشحالۍ کمیس هم وله زه یوسم وایي ده رونو ورته ووایي چې ډېره ښه ده بویده ځان سره د سفر ډوډۍ هم راغشتې وه او دا کمیس ورسره و او روان شو د قافلې نه مخکې او منډې منډې منډې نه ډوډۍ ته خبر دی او نه بل څه ته څو ورځې دا منډې والې والې والې او ځان یې دغه ته ورسو خپل کور ته پلار له فلما ان جاء البشیر کله چې راغی زیرې ورکوونکې فلما ان جاء البشیر کله چې راغی یعقوب علیه السلام ته زیرې ورکوونکې چې د زی زیرې ورکاو چې باباجي یوسف پیدا شو نو القاه دی زیری والا وغورځو دا کمیس علا وجهه په مخ داغه د خپل پلار حضرت یعقوب په مخې ور واچو فرتد نو هغه واپس شو بصیرا بنا څنګه چې مخکې بنا و دقسې اوس هم بنا شو قال یعقوب علیه السلام وی بچو ما درته نو ویلې قال یعقوب علیه السلام ورته وی الم اقل لکم آیا ما نو ویلې تاسو ته الم اقل لکم آیا ما نو ویلې تاسو ته دا علم اقل لکم که تاسو د رستو سره لګوي ام سمون خوري آیا ما نو ویلې تاسو ته انی اعلمو چې زه عالم یم خبر یم من الله د طرفه د الله نه ما په هغه خبرو لا تعلمون چې تاسو ته معلوم نه دی ما د توی بچو یوسف نغه دی ژوندی دی تاسو به وی عقل د کار پریښی دی یوسف یوسف یادی ریاضه خیال لري دا ماوی دا انی اعلمو د مخکې سره ولګوي ما تاسو ته نو ویلې چې الله تعالی ما ته د خپل طرف نه پویه راکړې ده هغه دا ده چې یوسف ژوندی دی یا که ستاسو خیال یې دلته ورسره جیم لیکلی دی که نه نو که دلته ودرېږی هم صحیح ده دا خبره کټ کې الم اقل لکم ما تاسو ته نو ویلې چې یوسف ژوندی دی بس دا خبره ختم شوه او وی انی اعلم من الله دا ځان له خبره شوه یقینا زه عالم یم د الله د طرف نه په هغه خبرو چې تاسو ته هغه معلوم نه دي خیر نور رونه هغه نور رونه راورسېدل پلار ته یې سرونه ښکته کړه چې باباجي موږ نه غلطیا شوې ده قالو نو دی روڼ ووې یا ابانا استغفر لنا ای زمونږ پلاره ته بخښنه وغواړه زمونږ دپاره یا ابانا استغفر لنا ای زمونږ پلاره ته بخښنه وغواړه زمونږ دپاره ذنوبنا د ګناهونو زمونږه چې ستا باره کې موږ نه زیاتې شوی دی د خپل رور په باره کې موږ نه زیاتې شوی دی انا کنا خاطئین یقینا یو موږ خطاکار خطا کوونکي خطاکار موږ یو قال یوسف یعقوب علیه السلام ورته ووی بچو سوف استغفر لکم زر دی چې زه به بخښنه وغواړم تاسو له ربي د خپل رب نه سوف استغفر لکم زر ده چې زه به بخښنه وغواړم ستاسو دپاره ربي د خپل د خپل رب نه دا سوف نه دی یا سین چې په مضارع داخل شي نو مضارع قریب ته جوړی استغفرو دا د واحد متکلم صیغه ده د مضارع زه به بخښنه وغواړم نو کله به وغواړئ نو چې سوف پې راغې نو دا رانږدې کړه نو سوف استغفر لکم زر ده چې زه به بخښنه وغواړم ستاسو دپاره ربي د خپل رب نه او بچو د الله نه نه امیده کیږئ مه ان انه یقینا دا زما رب هو الغفور الرحیم هغه بخونکی او رحم کوونکی دی موجوده وخت کې اوس وله بخنه ونه غوښته وی بخنه به دله وغواړم اصل کې خبره دا ده چې د چا دپاره دعا کې نو هر وخت د دعا نی اوس په بازار کې روان یو ته ورته وی دعا راته وکړه نو دلته دعا چرته دغه دی دعا خو خلک هغه وخت کې خوند کوي چې د سړي پوره توجه الله ته الله ته نو چې الله ته د سړي توجه وي د الله ده ته توجه وي نو چې دغه وخت کې سړی دعا وغواړي نو الله یې قبلوي او چې نه موږ سره په خپلو کې خبرو کې یو توجه ټول مخلوق ته ده خلکو ته ده نو دغه وخت کې دعا چېرته اثر کوي نو مطلب دا ده دا چې دا وخت نه دی او انشاءالله چې د شپې راپاسم مزري استاذ وایي پیشمنی کې او خیر سره مونځ وکم تاجد نو اقا وخت کې به دله دعا وغواړم دا دعا مغفرت یې چې رستو که دی پیشمنی ته رستو که یا حضرت یعقوب خو ډېر هوښیار هستی ده خدای هم په خیر کې د چانه د ځمکه په زور اغشتې ده او ته بیا ورشي یو بزرګ ته وایي چې ما له لږه دوه وغواړه چې الله راته معافي وکړي نو دا معافي کیږي د چا نه دې پیسې ساري کړي دي قرض دی او نه ورکې وی زه خو د الله نه ډېر یریږم او چې هله ورشي او عالم له چې ما له خو لږه د الله نه بخښنه وغواړه چې الله راته معافي وکړي الله معافي کوي خو د خپل حق کوي د بنده خو نه کوي اول خو د بنده حق دغه که که نه نو حضرت یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره کوي چې تاسو خو د رور سره هم دغه کړی دی که نه زیاتې کړی دی هغه نه به بخښنه غوښتل پکاري چې هغوی نه معافي چې هره ته معافي وکړي به الله بخښنه کوي خیر د خو ورته ویلي و که نه چې د هغه ځای نه راځې د اصلي واقع ده مختصره شوه دلته بیا دوی تیارې وکړو ټوله کورنۍ روانه شوه مخبر حضرت یوسف علیه السلام ته خبر راوړو چې دقسې ستا کورنۍ را روانه ده وایي ښه نو د استقبال لپاره حضرت یوسف سره د وزیرانو د دې مشرانو مخې ته راووتل مخې ته راووتل څو ورځې هلته په انتظار و چې اوس به راځي اوس به راځي اوس به راځي چې ګورو دی کې دغه دی راورسېدل دا چې کم ځای کې ریاض حضرت یوسف د استقبال د پاره دوه درې شپې ایثارو نو دغلته به د ده خیمه وه یا به څه کوټه وه هغې کې دی دیره و فلما دخلو هر کله چې دوی ورننوتلو علی یوسف په یوسف دا ګورې د خاریې ننوتل نه دي ښه دا چې هغه کوم ځای کې دی په انتظار کې او د د ځان دپاره د اوسېدو کوم ځای جوړ کړی او اتې مراد دی نو آوه الیه د یو ځای کړه د خپل ځان سره آوا را یوځې کړو الیه د خپل ځان سره ابویه مور او پلار هلکه تاریخ کې دا واقع ده خو څه به درته وایو چې څه حالت به و تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې څلوېښت کاله یا څه د پاسه یو بنیادم روکي او بیا هغه را پیدا شي او د مور او د پلار سره ملو شي نو څه حالتي تاسو به کتلي ټولې د خوشحالۍ نه جړاګانې دقسې دامو وقال خیر بیا دلته سره یو ځای شو خبرې هرسې وکړې بیا دا قافله را روانه شو ښاریې ته وقال ادخلو او یوسف علیه السلام وی چې ننوځئ تاسو مصر خار ته راځئ ان شاء الله که د الله خوښه وشي آمنینا په داسې حال کې چې په امن به یې ښار ته راننوځی خو په امن انشاءالله چې مصر ته رالل د حضرت یوسف چې کوم شاهي تختو دا مور او پلار راواغشتل او د ځان سره یې کینول ورفع ابویه او اوچت یې کړه خپل مور او پلار علی العرش په تخ باندې تخت یې راوچت کړه او ځان سره یې په تخ کینول ورفع راوچت یې کړه ابویه خپل مور او پلار علی العرش په عرش یو طرف ته والد محترم دی یعقوب بل طرف ته مور ده او بل طرف ته یولس رونه دي وخرو له او هغوی را پرېوتل یوسف علیه السلام ته سجدا سجده کوونکي دا یولس رونه مور پلار دا ټول را پریوتل حضرت یوسف ته سجدن سجده کوونکي زمونږ شریعت او مخکینی شریعتونو کې لږ فرق و مخکې به شریعت کې دا و چې سجدې دوه قسمه دي یو د تعظیم سجده ده یو د عبادت سجده ده د عبادت سجده د الله نه بغیر بل چاته جایز نه وه خو د تعظیم سجده د الله نه بغیر نورو ته جایز وه مخکې سجده د تعظیم داسې وه لکه چاله لاس ورکې چاته ودرېږي دا د تعظیم سجده دا جایز وه زمونږ شریعت مکمل د توحید نه ډک دی دې کې دا پابندي راله چې نه به د عبادت سجده کوي چاته او نه به د تعظیم سجده کوي تر دې پورې چې الله ته به هم سجده نه کوي په داسې طریقه باندې چې خطره د دې وي چې لکه دا سجده بل چاته کوي اوس مخکې قبر دی او ته سجده کې الله ته سجده کې دا به نه کې هسې نه اوس به خلک وایي دا دغه ته کوي قبر ته کوي نو دوی را پریوتل هغه ته په سجده کوونکي دقه وخت کې د حضرت یوسف د خوشحالۍ هغه جذبات روچت شو وقال یوسف علیه السلام وی یا ابتی ای زما پلاره هذا تعویل رؤیایا دا دی تعبیر د خوب زما دا دی تعبیر د خوب زما من قبل مخکې د دینه چې هغه ما مخکې لیدلی و د لیدلی ویلو که نه ویلی چې ما یولس ستوري ولیدله او نور سپومې مې ولیدله چې ما ته سجده کوونکي وو قد جعلها ربي یقینا وګرځو دغه خوب زما له رب زما حقا رښتیا بیا گذشته حالات بیانوي تیر حالات خلک بیانوي که نه چې دا زوی ډېر وخت پس د مور او پلار سره یو ځای شي هغه تیر حالات بیانوي یوسف علیه السلام هم بیانوي وقد احسن بی او الله ډېر ښه وکړه زما سره وقد احسن بی او یقینا الله ډېر ښه وکړه زما سره کله باباجي مشکلات راغلي جیل کې مو اووه کاله مې جیل کې تیر کړي دي او په ظلم او زیاتي سره از اخرجني په هغه وخت کې چې الله زه راوویستم من السجن د جیل نه دا د الله ډیر لوی احسان و چې د جیل نه راوویستم دا یو احسان دویم وجاء بکم او الله راوستی تاسو من البدو د باندې نه هغه د دشتو د باندو نه راوستی دلته خاریې ته من بعد ان نزغ الشیطانو پس د هغې نه چې فساد اچولی و شیطان بیني په منځ زما کې و بین اخوتي او په منځ د روڼو زما کې فساد دا و چې الله د دوی په زړه کې حسد واچو من بعد ان نزغ الشیطان او پس داغنه چې فساد واچو شیطان بینی په من زما کې و بین اخوتی و په من درونو زما کې ان ربی یقینا رب زما چې دی لطیف هغه مهربان دی لما یشا په هغه چې د هغه خوښه وشي مزری استاذ وی د حضرت یوسف د ترس ته ګوره څه عجیبه ترس کوي وی الله زما سره ښه وکړو په هغه وخت کې چې زه د دغه نه راوویستم د جیل نه مزری استاذ تپوس کوي چې هغه ولې بیان نه کوي چې الله ما سره احسان وکړو په هغه وخت کې چې زه د کوی نه راوویستم هغه د کوی مسله خو سخته ده جیل نه جیل کې سړی نه مري او کوی کې سړی هغه مري هغه ولې ذکر نه کړ وی من وجهینې دوه وجې دي یو څه دي اخلاق اخلاق درون سړی نه دی درون سپک او درون دی چې درون سړی د بل د درناوي خیال کوي چې دا دغه نشي ملامته نشي اوس که ده داسې ویلی وي چې الله زما سره احسان وکړه په هغه وخت کې چې زه د کوی نه راویستم نو دلته برونه ملامته شوی وی کوی ته چا ورځولی هغه نه ذکر کوي چې هسې نه رونه مې دغه نشو نه شرمیږي هغه نه ذکر کوي او دا د جیل دغه ذکر کوي دویمه وجه دا ده خلک هغه مشکلات ذکر کوي چې د هغې نه رستو انسان ته کامیابي میلاو شي او کامیابي چې میلاو شوې ده نو هغه ده چې جیل کې و د جیل نه رووت دا کامیابي وه لیکن چې د دغه نه راووته د کوی نه نو په لانجو واوړېدو یو لانجه دا وه چې سواره غلامن هسې شو غلام شو بیا د غلامې نه پس د راواغشت او په هغه قافلې والې خرڅ کو او بیا لاړه مصر ته او چې مصر ته لاړه نو بیا د ښځو په لانجه واوړېده هغه ټولې لانجې لانجې وې نو ځکه هغه ذکر نه انه یقینا دا الله چې دی هو العلیم الحکیم دا عالم دی په هر څه او خاوند د حکمت دی په هر څه الله په حضرت یوسف علیه السلام د دنیا احسانات هم وکړل بارانونه یې پې وکړل او د دین احسانات مو شو بس چې څه خواږه او څه ژوند و هر څه یې ولیدل اوس الله ته توجه کوي انبیا اکثر توجه دغه ته کوي زمونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخیری وخت دی ورته دغه ورکوي چې حضرت څه دی خوښ ده دنیا دی خوښه ده که نه هغه آخرت دی خوښ ده نو پیغمبر صلی څه وایي اللهم الرفیق ده خدای هغه بره مرګري مې خوښ دي په دقه وخت کې دلته دیم وایي هر څه ماوي حکومت ملاو شو هر څه وشو نبوت ملاو شو دینداری ملاو ده ربی ای زما ربه قد آتیتنی تاراک ماتا من الملک حکومت دا یو وعلمتنی تا اخود ماتا من تعویل الاحادیث تعبیر د خوبونو الکه د خوبونو تعبیر ګور انسان تاسې نه ملاویږي چې کمې پورې مکمل دین سړی ته معلوم نی نو چې د خوبونو تعبیر دغه شو خو په دین باندې خبرو فاطر السماوات ای پیدا کونکی د اسمانونو والارض او د ځمکې انت ولیی ته زما امداد کوونکې فی دنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې ربه بس اوس مې خوښه دا ده چې تا له درشم توفنی ربه ته ما وفات کې خو کم حالت کې مسلمن په داسې حال کې چې زه مسلم او تابعدار یم یو چې دا مې سوال دی چې ربه وفات کیږم چې ستا تابعدار او بل دا دی و الحقني او ربه ما یو ځای کې بالصالحین د نیکانو سره هغه د انبیاو چې کوم جماعت دی او ډله ده د هغوی سره مې یو ځای کې بس دا قصه وه د حضرت یوسف علیه السلام الله فرمایی ذالک پیغمبر ته وایي ذالک دا واقع د یوسف من انباء الغیب دا د خبرونو د غیب نو دا واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی نه تا لیدلې وه نه د چا نه اورېدلې ده او نه د چېرته په یو کتاب کې کتلې ده دا دی د هغه خبرونو د غیب نه نوحیه الیک موږ یې وحی کوو تا ته دا تا ته د کوم ځای نه معلومه شوه ولې ته هلته وې وما کنت لدیهم او نه وې ته د هغوی سره د حضرت یوسف چې کوم روڼه او هغوی دا څه کول نو ته نه وې د هغوی سره اذا اجمعو په هغه وخت کې چې هغوی قصد وکړو اس اجمعو هغه وخت کې چې دی رونو قصد وکړو د څه شي قصد وکړو امرهم د خپل کار هغه دوی چې څه کوله هغه د خپل کار قصد او اراده وکړه امیدګله قصد او اراده د څه وه د یوسف د رکولو که نه چې دغه ته ورواچو کوی ته وهم یمکرون په داسې حال کې چې هغوی چل کو بیا مسله ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې تاسو زندگی وګورئ بې اندازې حرس و داغه په خپل امت باندې چې دا دغه راوړي ایمان سوالم کوه مینتم کوه او هر څه کوه او دا وایه دا به وی چې قولو لا اله الا الله تفلحو دا حرس به کو نو الله وی وما اکثر الناس او ندی زیات د خلکو ولو حرست اگر کته حرس کې بمؤمنین ایمان روړون کی دا ول ایمان نه روړي دی د پر رکاوټ څه دی وما تسألهم تسوال نه کې د دوی نه علیه په دې دین بیانولو من اجر د څه بدلې ان هو نه دی دا قرآن مجید الا ذکر للعالمین مګر دا نصیحت دی د پاره د ټول مخلوق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى دعاو که یا الله تسم رضاش یا الله خپل فضل په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 میدان حشر کې ربه د دې عظیم خیر نه ته موږ مه محروموې خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر وکړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي دا معمولي کېناستل الله زمونږ دپاره سعادت د دنیا او د آخرت وګرځوي الله زمونږ په حلال کاروبار کې خیر پیدا کی برکت پیدا کی د زړه سکون اطمینان هم الله نصیب وګرځوي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي زمونږ دلته یو ملګری دا بیمار دی څه د تریخې بیماري ده هغه ته هم دعا وکړي چې الله پاک صحت عاجله کامله ورته ورکړي وصلی الله تعالی